باب فی ليله القدر هغه شپه چې ډیره معظمه ده عند الله هغه شپه چې هغه قدر ده چې هغه کې آجال ارزاق د عبادت تقسیمیږي نو دا به دا خوخه چې الله یتکلو پښوی کړهو کې مهنت کې هر شپې قیام کې چې ادراک د ليله القدر وشي والله ان لفی رمضان دا رمضان کې ده او دوبه بن کعب جزمن وای ليله 27 ان شاء الله بم نه وي بالکل 27 ده بغیر د استثناء نه نو تاسو معلوم کړو وی قلت د تسبح الشمس سبيا تلك ليلا مثل تس ليس لا شعاع حتى ترتع نبی السلام د علامه خدله علامه دغه وشتم باندې ثابت شوی دی قال حدثنا احمد بن عبد قال حدثنا لي حدث د نبی اسلام نه موږ نه څوک تاسو کی تعین دلالت القدر کې وذالک سبیعت 21 من رمضان دا خبر په یشتم کې شو فخرجت فوافیت مع رسول الله صلوات المغرب نبی علیہ السلام سره ما ما خاموز کړو ثم قمت بباب بيته د نبی اسلام کور ور باندې زو درې د ورکم فمر ربي ما باندې تیر شو فقالو دخل ما ته کور ترا شفا دخلت فوتي بعشاي د نبی اسلام د ماخام ډوړې کې خودې شو فرایتنی اکف عنه عن قلته زه نبی له سلام علیکم مال اس کو نه ډوړې ته ځکه خوراک لګو چې زه نه خورم چې نبی له سلام غوري حتا یصلی صبح تر سار پر به جماعت کیو فیضا صلی صبح وجد دابته سار موږ به وکړو موږ با سروي را وستو خرب را وستې ده علا باب المسجد فجلس عليها فلعت بباديتي ینه ټول شپې عبادت وقد رايت هذه الليله دا شپه ما ته خودل شو بیا ما نه هر شو وقد رايتني اسجد من سبياتها في ماء وتيننا ما ته دا علامه خودل شو چې د ليله القدر نه خدا دا چاغه شپې سار نبی له صلوات والسلام سجده کوي نو په تندي باندې پوز باندې با خټي عن معاوية بن أبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفرق ليلة 27 ليلة القدر ليلة 27 خو جزم نه د پکار والله عالم په دې ایام ليالي کې او ليالي دا تعین نبی اسلام نه کړي یعنی دایر فی رمضان دا آخري عشره کې آخري عشره عشره واخر بیا پاغي کې تاقو کې امکان دی